أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث بسم الله الرحمن الرحيم باب من كبر في نواحي الكعبة نو مطلب دا دی چې داخل شي د نور کوم په کار خو به ستړي کی انسان ځکه الا ابقاء علیم په دې شفقت نه دی وجه په نور کې ترمل تلقین او ابتدا د رمل مصلحتا فلا تعبیر مې څنګه ابتدا د رمل څنګه فلا چې خلکو ته یو قسم مضبوطی او خدای شوایا Thank you. ا دونه په دریو کې تیز روان دا سبب هغه تک ته وي چې هغه کې آثار کار کیږي لکه لوړه جوړه کې کړه روانه دنګونه چته مونږ وایو ابتدا څنګه صنعه رسول الله اسلام فلا نحب ان نترك سید د ابن عباس دا رائے و چې د دې ابتدا مصلحتا او غو مصلحت اوس نشته دي اوس مشرکین کم دي د دې وینا د ابن عباس رائے دا و چې دا منډه تیز رفتاری رمل اوس نشته دی انتها د حکم انتها د علت سره راغلی دی خدا نور جمهور ته وی چې ابتدا ډیرو افعال د حج یو مستحب باندې ده لیکن اوس نو سو اوس نو سوک دی کنه حاجری کومند تلیواله په مابین صفه مرک یو مستحب ده پاره کان ابن عمر يمشي بين ركنين ركنين مين کې خو ابن عمر مشه کولا خلق د شوی چې دی یو رکن بل رکن پورې ابن عمر رمل نکاو ناغته چې دا رمل د یو رکن بل رکن پورې چاغه نکاو رکنه یې مهانه کې هغه دی وای نه و چې رمل ته سنت نه یو بلکې هغه دې دیو جن ویو چې دا رمل کوکې نو استلام نشي کولای نو ایسته به ته د دې لپاره چې ځان استلام د حاجت ته برابر کی قال انما کان يمشن دي يكون اسر علي اسلامي د سينه چې د رکنینو یمانین په مابین کې رمل نشته دا د معاویه رای و ابن زبیر چې استلام د رکن کړی وکانه یا ابن زبیر یسمنهن كلهن دا خواخ عبد الله بن زبیر دا کړی و چې بیت الله په اصل نقشه باندې جوړ کړو ارکان اربعه په خپل خپل زین رااله ارکان اربعه په سره نه خپل خپل دین باندې راغی بیا خو مثلا دا ده البته ځینې کسانو دا خیال دی چې او بیت الله کې هیڅ یو شی محجور نه دی معاویه دی جابر دی حسن دا انس دی حسن دی حسین دی سوید ابن غفلا مسلسل دا ایرانین چې دي یا ترکین چې دي هغه هم د دوی په مذهبي هر کاڼی او کولۍ هر دیوا کولۍ دا رقم غلاف کولۍ هیڅ شی نه پري وایه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن خالد بن عبد الله عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم درکاتین رسا سعی بین صفا والمروه ده سعی رسا به حمد ده دا دلته خو مس رکن باندې حمد وي په عبارت پوه شئ ماشي به لیکلي چې لا بد من التعویل خامخا ته تعویل کوو په داسې موقع کې چې ښکار راشي یا خدای چې مسح رکن کنایت عن الطواف دی او سعی او خلق دې هغه رکن دي او طواف دغه دي کې ذکر کړو یا درواتنا توهم راغلی دی خدام بعید درواتنا تک توهم راغلی بعید نه ده چې مسح الرکن صد لوازمونه چې طواف مو کې او سامي کې مسح رکن صدتنا هم دا لوازم نه چې موږ طواف کوم څو کې تقمر ظاهر دا ده والله علم مصنف شباب ودا کړی دی باب ته ګورې باب من طاف بالبيت اذا بالبيت اذا قدم مکه او روسا متن حدیث ته وګورئ متن الحديث کې الفاظ دغه شان کې راځي ان اول شيء بدا به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا او دا سکو رسول الله اسلام ثم توقفا ثم لم تكن عمرتان عمره بنوا لم تكن عمرتان دیتا وی چې ممتاز عمره نوا د حج نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره په تبع د حج وا هي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم قارین فلما مسحرکنا حل اول د بیت الله ملاقاتو نبی به احرام نه ځانست ثم نمکرم اول به د ملاقات وو بیت الله ملاقات او سلامي به اول د بیت الله وکړه به به ځانست نو مسرور په کنایه دې نه دا چې بیت الله ته چې کله ورسېدل نو اول به بیت الله سلامي وکي نو سلام د بیت الله هم دغه د چې رکن بمسکی دا رکن سم مصافحه شول چې موږ رالو السلام علیکم الله اکبر دا یو قسم مصافحه د بیت الله دا بیت دا غبل مشدک نو دا هغه څه به نور څه امور چې دی هغه ملحوظ ساتي هغه وکي هغه نور امور چې دی ثواب هم دی نه سعی هم ده دغه توجیه ظاهر ده وایا Thank you. اول قال من صاحب سره تاسو په مشال باندې سره د دې په مجبور ده هم دغه طریقه ده دا زمخه سجم شي ثم دا دا ټول امور علی طواف هم راغی نو سعیدین صفا نور هم رااله نو مسرو کندې ټول نه عبارت شو چې اول سلام بد پلان کیو کې په ځان قابو کولو د سړونه د خلونو نه ځان قابو کړو ځان به منی کړو لا تو خالدون یو خځو ته انتلقی لاړ شان نستلمو روان شان نستلمو چې منګ اسلام کې عام المؤمنین دې خې مقصد داو چې دا روانه شي د اسلام په ځام نو زبم سروانه شوانو خلق دې لار ور کوي نو مال به هم لار راکی کوي د ډېر خلق ما ته می عربي وی ایسا ویسا بشوتی انت محبوس شرطي ته واځه کته محبوسي مقصد دا چې د شرطي ته وی چې محبوسم د نږدې ته دی نو خو به یو دم چا نشانه او چې ته کې جهاد څو کوزي زبانی وزي ما الله سب محبوسي نه طرفې تلاړه شه مقصد دا و چې د دې په جام کې غزې اسلام کومه فاردین طرفې ان کې او د لږ نه مې کمیس لیدل دی چې ګلابي رنګ یې د زنانو لپاره دا جایز دی په دا خوبه کې به ترکی خوبه دی شاه پر دې هم دی مونږ کې ما بین کې حایل واقع وایو په انسان ربط یادو انسان دا انسان بل چې الله تعالی ستړو به سیر په تاسو باندې یو بل روح شو به شیته یا مجو بشین غیر ذالک فقط او نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله اسلام دغه تړل کټ کړه مجه کټ کړه فخلا ثم قال خود بيده د لاس نه راکاغه خو تړې ما ولې ما تړه ځکه چې تا به دې شي چې هجوم کې بغیر شي نو دا بودی نه ته هم سودې ځنې موقع کې تړل سخت نسخانی ځکه دا پټم چې متا کې چا غای ته غوځولي نو غپټه کله کله د چا په لاس کې یا پس کې اون خدمت دیم راوړي یو سړی هغه سړی نه نیولې او پچالي نیولې هغه سړی ناس کې هغه سړی غټ غټ کړي غټ کاغخ کړي او دې غلې ور روان دي به سو سره یک د مې لخر ته ورولې اخري کې هغه پړې کړه کړې او په ګټه کې روان دي دلته لاس لګي کنه ګټي او غټنه په ګټه کې پړي باندې ځان تړلې دي چې دا چې پر خنه برکاګ مو الله سبحانه وتعالى تر ته مشو سوزم هغه تنې خپې غونډې کړې د سې دنګې دي هغه د چې ته ټینګ ولې د تال نه د ځان سره وړو ټول څو د تاسو نس کړو د غلطي او کوو په لاس کې نیولې یو غستنې کې دنګلې د نشټینګ اصلي به کنه ځان شسته وړو دغه شان دې تړلو کې کله کله د سکی هغه ځای نه پیژنې تاسو غره چیلې نو تړلو کې کله کله د شل کې چې بل څه سره گیر شي وایا کله کله انقطاع په طواف کې راشي جمع ودري او د څه اشوات کړي او څه ته پاتې اوس کو په جمع کې د شریکی نه ما بقیا اشوات ثبت کوي په جمع کې نه شریکيږي نو ځنه د جمع ثواب فوت کیږي رکعتين د طواف دي قال نافع قول مصنف عبد الرزاق کې دي وقال اسماعيل ابن اميه دا ابن ابي شيبه او عبد الرزاق دوه مسلمان نقل کړی دي الا صلى ركعتين دا رکعتین د ایمو سلاسو په نوم باندې واجب دي نه سنت دي د ایمو سلاسو په نوم باندې سنت دي یو خیر ابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه مزون علاوه الا ان تطاول کوي دویم دا که دا واجب وي نو د دې په سر مینه پاتې واجب دی احناف په دې معنی دا واجب دي تکوت تخذو من مقام ابراهیم مصلا امر دی او د هر واجب په سر باندې دم نه لازمي هغه چې د من جنس افعال حج د دې وینا په دې باندې حال دم نه لګي او د دې رکعاتینو د طواف توقیت مکانی توقیت زمانی توقیت مکانی کې وسعت ته کوي به د مقام ابراهیم نه روسو کې نو ډېر خطر رسول الله صلی الله علیه وسلم سموافقت دی کوالته او تم مقنم ملاوی دلا په حرم کیو کې ډیره خدا کنو خارج حرم دی دا توقیت مکانی په دې کې نشته وسط اما توقیت زمانی متصل هم ضروری نشه خیر د کومه کې فاصله ده په اوقات مکروه کې کیږي کو نه کیږي ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه دوره دې نه دی نږدې شوی دوره دې د سنا چې نفلي طوافونه به د شپې نه کوي خوش حرج رانشي وایه او دلته هم داسې راځي ففعلت ذلک مسلمه د څه وکړه ولم تصلي حتی خرجت مخکې به پته ونه لګېده چې حتی خرجت نو خارج به دا توافق او دا رکعتین وکړو کنه خو توقیت مکانی خو نشته دی خارج به کړی او اولی ځکه چې دلته وخت نو د نفلو البته د ابن زبیر عمل سره روان دی یو څل رکعتین بعد العصر راځي لګرو سره روان دی نور دا طریقه ده چې په اوقات مکرهو کې بیت الله کې هم د رکعتین نه کول ورپسې وایا ناسح تکي ناسته ها ها ناش تو خلری وخت مکروه کی وس دی مونږ کې په حین د طلوع کې نه پتا دا ورګ الله چې هم المؤمنین په نسبت باندې وخت مکروه په بیت الله کې هم رکعتین د طواف په وخت مکروه کې نه وای او ینها دا عبد الله بن عمر دې د ذم تقریدا چې اوقات مکروه چې دا رکعتین حين طلوع کو د حين طلوع نه مخکې وو دا دیم چې راځي یصلی رکعتین بعد العصر دا خود رکعتین طواف تعلقا ساتي دا خود بلې مسلې سره تعلق ساتي چې رکعتین بعد العصر شته کو نو مؤمنین رکعتین بعد العصر شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی به مؤمنین تنه انکار کړي کله چې کورې برغه کسان ولې غنو ام المؤمنین وی د مسلمانه تاسو کوي نو په دې کې د دین خو استدلال نه پیش کی دلته یصلی رکعتین بعد العصر رکعتین د طواف نه دی مراد دا بل مسلې ته د انتقال کو ته کوي د سي د امامات نه استدلال پیش کول خدا بدل مسله وایا نه زمنګ د پاره مریض حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدان لو او خلق له تعلیم ورکو واحد معلم او واحد معلم نه او چې خلک ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثواب کوي نو مطلب رکوع د عذر د وجه نه جایز دی البته رسول الله اسلام ته عذر چې تعلیم وکړو زمونږ د پاره به مرز عذر لکه دوی مثال ما ونه کوی مبيت په معنا کې شپه په معنا کې نور ائمه واجب وي امام ابو حنیفه سنت وي یو لسم او دو لسم او دیر لسم البته د اعذار په طریقې باندې اذن شته عباس متولی د سقایا په ولاړی اوبه څښل ناظر چه منع کړی ده لیکن په دی موقع رسول الله اسلام آب زمزم په ولاړی څښلی دی یا خو آب زمزم د مستثناتو نه دی په ولاړی څښل جایز دی یا دی وجنا چه مکان مناسبه د قعود نو یا دې وینا چې د رسول الله اسلام په باران کې څه کمی و یا دې وینا چې رسول الله اسلام په دې مخاطب ته نه پولاړې کو مطلب تعلیم ورکو یا د بیان جواز لپاره ان ابن عمر دخل ابنه ابن عمر اراده کړې و د حج په کال باندې چې د حجاج ابن یوسف او د عبد الله ابن زبیر په درمیان کې کشمکش وو عبد الله ابن زبیر یې قتل کړو د عبد الله ابن زبیر عمر جرا عبد الله وزور فدات باغی په کور کې ولا سوسو نو د حج لپاره فقال دی جی پلاتوی نه لا امن یکون عام بین الناس قتال ګور زما امن نشته بلکې هرمه دا چنن با سګنی کال به خلکو ما بین کې جنگي منی ودی کې د بیت الله فلا وقام تا کوته سکاری ساز شوی نه اتلې فقال غوی چې زم خزما په دې تک کې هم ما ته قانون معلوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قد خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فیحل بینی و بینه کچری فیحل بینی و بینه کچری حائل واقعی شی زما و بیت الله په مابین کې افعل کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان بد احرام او باسما لکه غچ حدیبی کی ځان د احرام نو یست قال به حجکما فقط کان لكم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم حسنه ثم قال به اشهدكم تاسو کوم کوم اني قد وجبت ما عمرتي حجا ته عمره سم حج یو ځک معنا قارن شما قال ثم قدم فطاف لما طواف واحده وما توسع ویدیو طواف قدوم کې طواف کړی خط قضا طواف الحجم بطواف الاول اول قدوم کې یو ها وقان ابن عمر هم دغه شان دی اول نه چې راغلی هغه طواف به په یو ځل باندې ځان خارج شو نو اول احترام د بیت الله به کوي به به د حرام وباسي خاص احرام مسعود نو کومه نه پیدا شول لکه تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم وایا مصنف علی رحمت مسائل د سعی بین صفا و ماته تعرض کو سعی په مابین د صفا او د مروه کې امام مالک شافعي په دې باندې واجب ده خو د چا نه سعی پاتې شو دا واجب دی پاتې شو حج نه کیږي ابن عمر عائشه ته دا مسعود دی اسعو فن الله كتب عليكم سعي امرم دی خو د جمهور په نسبت باندې سعی فرض نه ده دسې نه ده چې په تر کې حج باطلی حج په نه باطلی امام مالک هم دغه شانتي نقل چې واجب ده خو حج په نه باطلی او یو قول د امام مالک د امام شافعي سره ما غونډه کې دي چې په تر کې ده مفهوم دسې ملحوظ کړی وو چې ګنې فلا جناح لفظ نه د سعی اهتمام نه معلومیږي ګناه قطع پکې نشته د سینه چې واجب ته پکې نشته نه کو واجب وې نه خو به وی دي چې خام خطا سو بس کوي تواب کوي د څنګه ویل چې کوي نو څه پکې نشته دي د دې نه عدم اهتمام معلومي وروي والله ما على احد جناح الله يتوف بالصفا والمروه او چې طواف نه کې ګناه بنئ ام المؤمنین ورته وی چې تابع د بدر هل الفاظ دي فلا جناح عليه ان يطوف او ته فلا جناح نه لم کټ کو الله يطوف ان داخل کې يطوف داخل کې الفاء دی کتاب الله څنګه دی فلا جناح علی یتوف په طواف کې جناح نشتی او تا ولګې دی هغه دا جوړ کو ما علی احد جناح الله یتوف ان یتوف الله یتوف ولې قال به سما قلت يا ابن اخي غلا تخبر دي او راي او راي او راي نو اته مجازن وي ابن اخت دي اسماء زيد زبير بن عون ته کو اخي وي دي مجازن دي دي ان هذه لو كان كما ولت عليه کده سی ویل کړه چې چې تعویل کې نو دې د سنو پکار چایا توفا بلکې لام داخل ول پکارو کانت لا جناح علی الله توفا بهما غده په کار ولكن انزلت الانصار دا د انصار مبارک نازل شو کانو قبل ان يسلمو دیو د اسلام نه مخکې او کان قبل ان يسلم تشل دی کو يهلون لمحمنات طاغيا احرام به تاړه د منات بد پارا احرام به تاړه د چا د پارا التي كان يعبدون عند المشلل مشلل مقام سره او عبادت کو د منات د مسلمانانو په ځین کې دا نه راتله چې موږ تواب کو نو موږ به ګناه کې راځو زکات چې د مشرکین سره تشبیه راځي تکیږي ها فانزل الله ان صفا والمرأة من شعائر الله قالت عائشة وقد سن رسول الله اسلام الطواف بينهما فليس لحد ان يترك الطواف بينهما طواف نه پریدي او د ګناه تصور د کټ کی څنګه تعبیر مې کوم تریو کی ولقد سمعت رجال من علي یقینا ما خود خلق نه دي یذکرون چاغي مطلق ذکر کول له المؤمنین په کې دا انصار ذکر کړی دي ولکن نزلت فی الانصار المؤمنین ویلي کنه خلق مطلق ویلي دي او المؤمنین خو په کې لا خاص کسان صار ذکر کړی دي انزل الله تواب البيت نازل ک او ذکر نه کده صفا فعلا لینا من حرجنا نتوب بصفا والمروه نو آیات نازل شو چې نا پدې کې حرج نشته دی بالکل کولای شي اے په کول کې څه نشته دی ان صفا والمروه من شعائر الله قال بکر ف ماشي نه کوله زره مې شوق او مزاحمت ته جوړ شې دی وجنه ماشي کوله مشه نه کوله بلکې څه کو رم دې کو خو مزاحمه چې جوړ شل ځان استلام تر سره په طریقه به دی وجه نه وایا Thank you. کله الا طواف بالبيت او کله چې سعی راځي په غیر وضو بیا نه صفا مانه څه چل وکړي سعی به مو کوي سعی به ولې کوي ځکه چې طواف نشي کولای بیا ورته په حالت عدم طهارت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع زموږ لپاره عجیب و مکه کې خطواچی او بے سعی او رفاته بندي او د مکینا احرام تړلو مینا ته تاګو د میدان به سال عرفه ته دارفینا مزدلفه ته او مزدلفه نه بیت مینا ته به جمرات وشتل دی چې کله مکی کې ونه دا د دې احرام به د افاقي خلکو نه وو بلکې دې احرام د مکی مکی خلکو نو دا بطحان الترکستان دی او سلطه بغلی دی ټولی اقنه احرام وطاړه وای هم د مکی د پاره د حاج د پاره دا یو لفظ وی چې یو مکی او بل احرام د حج شی چې ریم دې ترشانی کو احرام د مکی د عمرې د پاره د بطحان باندې بطحا خو زمين حرام کړي تنعیم تبوزی لكم الموت ها وسئل عطا عن مجاور څوک چې مکه کې اوسېږي یولد الحج دا تفو سعید المنصور نقل کړی فقال غی چاو کنا کان ابن عمر یلد یوم ترویه چې خان دی وکړه پاتم ورځ اذا صلى الظهر واستوى على راحلته وقال عبيد بن جريج ابن عمر رأيتك إذا رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال خلق احرام تلي چې مېش ویني د ذل حجې په اول باندې د حج احرام تلي ولم تهل انت حتى يوم التروية هغوی علم ار نبی اسلام یحلو معنی د رسول الله اسلام چې احرام تاړه حتی تنبع سبه راحلته حتی چې بارګیر د دبا په ودرې دنو علوه احرام تاړه هغه اتم ورځ باندې بارګیر ته پاتې دل دیو مینا ته تقدیم خبرې باندې ګډې وړې دي ها پیاره ته حرجی او څو کوم اوس عثمان ته موږ کوم خلاف نشم کولای او د څلور په ځای مې دوه کوزن دی